ډیر محترم حاجی مولوی صاحب د لو والی څخه حاجی اختر محمد د حاجی اختر محمد د مسجد څخه طالب العلم حاجی محمد قاسم او محمد نبی فریادی په ګډه یو لیک رالیږلی ده او دوی وپوښتنه کړې ده وایي چې د جمعې د لمانځه د نیت په ارتباط ده وایي بعضې ملایان وایي چې په نیت کې لفظ د واجب دی او بعضې وایي چې لفظ د فرض دی او په بل په دغه نیت کی وخت ماپښین یادیږی او که حاضر وخت یادیږی ددی پوښتنی جواب راکړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات استاذ په سوال کې باید زه ووایم چې د جمعې مبارکې لمونځ فرض عین دی یعنې قطعي فریضه ده دا خبره چې تاسو کوئ بعضې ملایان یې واجب بولي بعضې یې فرض یادوي حضراتو دا ستاسې حواله به غالبا نه ایسي پاک رب جل جلاله وعم نواله فرمایل وای ای مؤمنانو چې د جمعې په ورځ باندې یعنې بعد الزوال دغه اذان وکړی شي نو تاسو هغه خپل تجارت سوداګري رانیول خرڅول دا پرېږدئ او ځي ولاړ شئ و هغه ذکر د الله ته چې هغه خطبه ده او هغه لمونځ د جمعې مبارکې دي نو دا فسعو الی ذکر الله دا صیغه د امر ده لمونځ د جمعې مبارکې داسې قطعي فریضه ده لکه دا نور پنځه لمونځونه او حتی بعضې حضرات دا لمونځ د جمعې تر هغو لا هم زیات ټینګ بولي په علت د دې چې تخصیص د جمعې دا په قرآن پاک کې راغلی د ماښام لمونځ دا په قرآن پاک کې په صراحت د لفظ د مغرب نه دی ذکر د دغه قسمه څه نو لمونځ د جمعې مبارکې دا په قرآن پاک هم ثابت دی او احادیث مقدسه منوره د حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام په دې باب کې راغلی دي یو سړی که هغه درې واره جماعت پرېږدي د تهاون په خاطر د سستی ګر سره به هغه منافق نوشته شي العیاذ بالله او د جمعې مبارکې لمانځه ته تاسې ورځي او حتی غسل هم کوئ په دا ورځ باندې د جمعې د لمانځه لپاره او په اجماع د امت مرحومه هم دغه لمونځ د جمعې ثابت فرض عین دی او په څلور سره مذهبه دا فرض عین دی نو دا خبره چې تاسو کوئ چې بعضې ملایان یې واجب بولي حضراتو واجب څه ته وایي ما ثبت بدلیل فیه شبهة یو داسې دلیل یو داسې حجت وي چې هغه کې څه ناڅه اشتباه راشي قرآن پاک د اشتباه وتلی دی احادیث مقدسه قطعې راغلي دي بې له اشتباه اجماع د امت مرحومه راغلې ده څلور مذهب ورباندې متفق دي چې لمونځ د جمعې فرض عین دی لکن حضراتو پر چا باندې پر بازاریانو باندې هر چیرې چې بازاریان وي اهل د امسار وي د ښارو خلق وي بیا به نو هغه راولاړېږي دا لمونځ د جمعې به کوي او حضراتو دعوه د وجوب د دې باده پرېږدي او ملایان ته دا نسبت غلط مه کوي چې ملا دې هغه به د جمعې لمونځ واجب بولي دا فرض عین فرض عین فرض عین قطعي منکر کافر دی هر سړی چې په ښار کې په داخل کې د مصر په دار د اسلام کې په وطن د اسلام کې د جمعې د لمانځه منکر شي حضراتو هغه د اسلام او وطن سوچ کافر دی اما تاریخ د لمانځه د جمعې هغه بیا فاسق دی ګناهګار دی چې فرضیت یې مني اما عمل یې نه کوي سخت ګناهګار دی نو واجب مور ته واستی فرض عین دی او بیا دا خبره چې موږ څنګه نیت وکړو حضراتو دوه رکاته لمونځ د جمعې مبارکې هم په دغه نیت چې ساقط شي د ما څخه هغه فرض د ماپښین هغه د ظهر څلور رکاته فرض په دې حاضر وخت کې د مابعد الزوال د جمعې دوه رکعته فریضه مخ پر طرف د قبلې شریفي اقتدا په دغه حاجر امام پسې الله اکبر دغه به وایستي والسلام